دا بل صورت شروع شو دیتا سوره حدید وای و پنځوسم صورت ته په اعتبار د جمع سلور نوی صورت ته په اعتبار د نزول سوره زلزال لرستو نازل شوه کان فی آخر سورت سابقه سبح لله ما فی السماوات والارض الله چې جميع اسمانو کې بدمکو کې تغلیب دې د غیر ذل په ذل قولو ذل تغلیب کې غیر ذل قول نه کني من پکارو ما ټول ته ویل خدای عزیز دې په ملک کې حکیم دې په خپل سنا کې عزیز فی ملکه الحکیم فی صنعه خدای لره باچی اسمان د زمکو دا یحیی و یمیت جم دی کول کې مړه کول کوي الله په هر شي باندې قادر دی د ممکناتونه الله اول دی بشرح القلوب آخر دی بکشف القروب ظاهر دی بالادله باطن دی بعلم الغیوب بكل شيء عليم هر چیز باندې عالم هغه چې پیدا کوي اسمانونه او ځکه په شپږ ورځو کې په علم الهي به سیلاو کا په عرش باندې عالم دی الله تعالی چې د داخلي پدمکه کې داخليږي او راوځي د ځمکه نه کم نازليږي د اسمان نه باران کم خيږي دې کې ملائک اعمال صالحه الله تاسو سره دی علم او قدرتن اينما کنتم چې کم دې تاسو یې الله پاک عمل کوي بصیر بینا دی دې باچی اسمان نظم کرا ارجی کل امور داخلي الله شپه په ورځ کې ورځ داخلي په شپه کې یو لنډي بلوک دی ظالم دی بذات سوتو ایمان اور پالا او پر رسول الله خر چکه تاسو ګرځي الله په دې کې خلیفګان نامه کې بل چاو هغه ځان چې مؤمنان دي تاسو نه خر کې دی له اجر کبیره دی لوی اجر دی مالکم سړي تعالی را چې تاسو ایمان په الله نه راوړی رسې تاسو بلی ایمان راوړی پر رب باندې هغه څه دې میثاق ساتو په عالم در کې ان کنتم مؤمنین کتا سو مریدین د ایمان یې پاک عادت ته ناذکره په بنده باندې آیات بینات چوبا چې تعالی رات ظلمات او کفر نور د ایمان ته د پتا سره او فرحین سری تعالی اذن خلق باندې کوي بلار خدای کې کوي به دا ټول خدای ته پاتې کی میراث دا سمند د زمکو دی ندی برات نه چې خرج کوي په خوا د فتح نه د اشارت عثمان چې مخکم خرج کړي د رسوم کړي او قتال کړي د اعظم دي درتن دان کې انفاق کوي پس دفعه پس نه په تاو لګي د پخپل پر اخیره له بیا وقاتلو ان وعده کړی د الله حسنا عمل مت خبير بنا خبردار سو د قرض الله سره قرض حسن په دچن کې دل را په دچن دو ډیرو سره دل اجر کریم دی اگر باندې چې وین مؤمنین او مؤمنات یسعا صاحب کی نور د دی مخکې لدی بیرنا دی کان فيما قبل الترغيب الى الانفاق في سبيل الله هنا اذن كذلك دلتم دغه ترغيب دي فان الله تعالى يضاعف قرض الحسن ويؤتي للمقرض اجرا حسنا باضعاف كثيره الله ورکی مقرض دا په ضد د دې سره چې بخل دی حاصلې کې نفاق په دنیا کې او سل د نور په آخرت کې والتذکیر بما بعد الموت پند په ما بعد الموت او دلائل توحید دلالت دلائل توحید دي ومذمت القساوه فی القلب او مذمت د څنګه دلای دی وینو مرض مهلکون دا مرض مهلک دی کسلی و دقت والخنثری په امراض جسمیو کې سیل دی دغ دی کینسر دی فی امراض البدن په امراض بدن ولذا ذکر علماء لذالک علاجا دا ذکر علاج کی زیارت القبور دی حضور د محتضر تا حضور د مجلس سواز تا والترغیب الى خشوع القلب مینور کول دی عاجزه درتا دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم منزل الذي يقدر الله قرضا حسنا سو هغه سو چې قرض الله سره قرض حسن دکن کې دلرا آداب کثیره او سره دل اجر کریم امن کې ویني مؤمنان او مؤمنات صاحب کې نور د دې مخ کې لدینا خي طرف د دینا ته بشراکم اليوم خوش ته تاسو نن ور دي دخول جناتن تجري من تحت الانهار دخول د جنتونو لاندې د نهرونو د دینه نهرونه همیشه به پدې کې ذالک الفوز العظیم دا ډېر لوی کامیابی اگر یاد کړه چې وای منافقون منافقات چې مؤمنان دي انظروا نامن ته ودو دیدار وکای نقتبس من نورکم استاد رانه منګم فائدہ والو ورته واپس شي شاته ځان له نور ګوره دی په مېند کې براشي یو خېله چې سور د عراف دی ظاهر به باطن د دې رحمتي ظاهر د جانب عذابي ينادونهم دي تبني دا کول شي الم نکم معهم من تاسو سره نو قالو بلا وای ظاهر کې لكن فتنتم انفسكم تاسو په ځانونو خپل په نفاق سره اندرون مخرابو وتربستم تاسو انتظار کوم ته د حوادثو ورتبتم تاسو شکیان وای علم بیا الذين عام تخت غلوم لذکر الله یا نظر هغه کسان چې مؤمنان دي چې عاجزي کړونه د دې د پاد ذکر د خدای کړه عاجز شي ټول بدن باجدي اچ نازل شوی دي د حق نه هغه سانو چې د کتاب ورکړی شوی دی په خاله دینا وګد شو په دی باندې امت غایا څنګه شو څخه شروع د دې کثیر من فاسقون دې لدین فاسقان پوښی چې الله جمع دي کوي زمکا پس د موت نه چې وبسته تاسو آیاتونه تاسو سوچ وکړئ بشکت مصدقین زنانا مصدقات زنانا قرض کې الله سره قرض حسن دکتن کوي دی لره الله پاک دعا کثیره او دې د پاده اجر کریم ایمان اورې په الله پر رسولان د الله د صدیقین درشینی په ایمان کې شاه شهدا په رب باندې به دی له اجر دی نور د دی به کافران دي تکذیب کوي ایتونو دی د پاره دا صاحبان د جهنم دي د جهنم دي فلهم ظلمتون دی د پاره ظلمت او دا درې مرو کو شروع شو د سوره حدید کان فی ما قبلو ذکر الاغترار بالدنیا الدنیا مخکې ذکر د دوکې دلو په دنیا لاندې باندې او نا بیانو فنا الدنیا دلته بیان د فنا د دنیا دی بانها لعب وزینه وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد په دې شان سره دا له لعب دی يحصل التفاخر والتكاثر في الاموال والاولاد وغير ذلك من الامراض فتر د انفاق فی سبیل الله سره پیدا کیږي تفاخر تکاثر په اموال او اولادو کې نور د امراضنا تکبر وان حب الدنيا راس كل خطيه د دنیا محبت دار ګنا سره لا نفس الدنيا وان ترسل مؤمن دا ترش د مؤمن دا حج دنیا دا تمن دلانه به حال عمره تمن دنیا نه وي دي امیران دین رومال له جوړ کوي پوزه ورا ټکول خپل ورا ټکول حقارت الدنیا بیان د حقارت د دنیا دی والتذکیر بما بعد الموت تذکیر دی بما بعد الموت ومثل الدنیا کما ان مثل دنیا پشان د منبت د وبو دی اعلموا بسم الله الرحمن الرحیم علم انما الحد الدنيا لعب ولا هو حیات دنیا دنیای جون دا لعب دی لهو دی زینت دے تفاخر دے مینه کومه تکاثر په مال په اولاد هر چې اذکار دي عبادت دي د امور اخرت نه پشان د غیث تعجب ورکی کفار نماز ده دی ثم یهیجو بیا پور برګخته شي بیا پوخ شي تبین زړ بیا بویل او دلی شوی بیا بوی زری زری آخرت کې عذاب شدید دی او مغفرت من الله لمن آثر هغه چا د پاره چې غوړه کی عقبال را په آخرت باندې ورید دعا او رضا د الله دا نه د حیات دنیا مگر سامان د دوکې دی سړی په دوکه شي سم مغفرت تا جانب در ربنا جنت ته چاغې پلنواله په شان د اسمان د زمو کړي ټول به څنګه ځکه معتذر سره غم دی اوس نشته دا به کم ځای ځایږي تاسو غمونو سره غم دی خدای پیدا خدای به ځای کنه دا تر څه غم دی تیار شوی د پاره دا چې مؤمنان دي په الله باندې ایمان دي رسولانو باندې ایمان دي دا ثواب فضل د الله دی ورکی مې شاته صاحب د فضل عظیمه دی هغه چې رسیدلی د مصیبت د پزمکه کې نه رسی نه پاس په نفسونو کې مگر ثابت په لوح ما په خال نبر اها چې دا مونږ پیدا کړی دا سه نعمتونه بشکا دا په الله آسان دي اخبر بذالک خبر په دې درک لکه لا تاسو علا ما فاتکم چې غمجن نشي چې تا نه کم شي فوت شي ولا تفر ما تاکم نه خوشاله کې خوشالي د مستای چې درکړې دي خدای نه خو هر مختال متکبر فخور دزمار الذين يبخلون کی بخل کوي امر کی خلق ته په بخل سره سوچ چې اعراض کی فان الله الغني الحميد خدای غني حمید خدای چانه فقوت عبارتونه حاجت نشته لګلی دي ما رسول په بینات سره نګ دي سره کتاب والمیزان او عدل چې قائم ادریګه خلق په عدل سره هرکه د ما اوس پنه دی که قوت د ډیر شدید په دې سره قتال کیږي توري ته جوړیږي ټوپک ته جوړیږي کلاشنکونه ته جوړیږي ټول سامان د زمک حتی کې د زمیدار کاروم به د اوسپن نه پایا به د اوسپنی پس چوکي په سر کې باغه سومبه د اوسپنی او منافع د پاد خلق ډیر او دې د پاره چې جدا کې لومي زلاه چې د سره امداد کوي کان فی ما قبلو بیان ارسال الرسل اجمالا و بیان حکمت ارسال الرسل مخک بیانو ارسال د رسول اجمالا بیان د حکمت د ارسال د رسولو ليقوم الناس بالعدل والميزان خلق په عدل باندې ودري ويحترزو احتراز کې عن الظلم د ظلم نه قوت الله او عزته دلته ذکر دی د بعض رسولو تفصیلا او بیان د اقسامو د اممو د دی بسم الله الرحمن الرحیم ها پوه نه شوم صبر خوګه کنه مړ لا تل خو نه ما وی خدای دا ما دې توبه د دیرو کو خلاصہ الرافت و رحمتو علی خلق الله تعالی منظور النظر رافت او رحمت په مخلوق د الله منظور النظر دی ان اقبل الانبیاء علی نبینا علیہ السلام کدی اقبال وک انبیاء علیہ السلام ته ادبار ونک علی اختلط بالبدعات خلبد بدعات نه کوي په قانون الهي کې هغه رهبانيت چې دې ابتدا کړې بیا ما د عاملو دي ما په دې لیکل نه مقرر کړي نو لکن فعلوها دې دا رهبانيت په ځان اختیار کړ د پاد رضا د خدای او دیم بیا پورا نه کړ همار او حق رعایتها دې رعایتو په حق درعایت دین معلومه شو سړی او کار شروع کی پکا دې چغ انجام ته ورس ورکا د مؤمنان لدین اجر د دی وکثیر من فاسقون ډیر فاسقان دي ان امنه تقوا الله اے مؤمنان او یریږئ د الله نه ایمان راوړې پر رسول د الله ور به تا کفرین دو اجرا د رحمت پني او به تاسو د پاره نور تم شو نه تلو وکای په دې سره په دنیا کې او په آخرت کې په مغفرت سات مو کې د غفور رحیم اعلم ذالک خبر په دې درک یې د پاره چې پوښ اهلی کتاب دی نه دي قادران پیوشي لا تاسین کلام د پاره چې نه دي قادر دي پیوشي باندې الله دا فضل د الله دی کنو بوت ورکی چاته وان الفضل بيد الله فضل د الله په قبضه قدرت کې دی یوتیه من یشا چاته را دې غلې ورکی بس والله ذو الفضل العظیم الله صاحب د فضل عظیم